سوره جمعه سوره جمعه یعنی سوره جمعه سوره جمعه چې ده نو دا مدنی صورت ته یول سیاتونه ادور کوګانی دی پکې یول سیاتونه دا د سوره صف نه پس نازله شوی ده سوره فتح نمخ کې نازل شوې ده حالت جمعي کې 62 نمبر دی حالت نزولی کې 110 نمبر دی ما قبل کې بیان د مضمون د توحید او د رسالت او زم د کافرانو مزمت د کافرانو او دغه سي داغي خوخول د دنیا تجارت او په دې صورت کې بیان د اجتناب د مؤمنانو د دنیا نه چې مؤمنان به دنیا نه اجتناب کوي او ترغیب په تجارت اخروی او کې دي تجارت اخروی کې ترغیب د مؤمنانو ته موضوع د صورت سره بیان د فرایض د علما کرامو د علما کرامو فرایض بیان دی بګي خلاصه د رکوع اول چې د بیان د فرایض د علما او ذکر د عقاب په صورت د عدم اداء فرایض کې او بیان د معیار د ادای صحیح دی بل ربط ابو سعود کې او سبق الغایات وغیرہ کې دا ربط لیکل دی چې لومبني صورت کې راغلي دي چې ما نه پس یو پیغمبر راتلون کې د چنوم دا هغه احمد دی اوس په دې صورت کې د هغه پیغمبر ذکر دی چې هو الذی بعث فی الامیین رسولا یعنی هلته د دوی د آمد خوشخبری وا او دلته د دوی دراتلو واقعیا ده پوره صورت مدنی دی یو لس آیاتونه دي دو رکوګانی دي 180 پکې کلمات دي کلمات پکې سودي 180 748 حروف دي پکې وسوا اتسلوی حروف دي انکم اولیاء لله چې تاسو د الله ملګری خاص کر من دون الناس د نور خلکو نه علاوه نو فتمنوا الموت تمنا د مرګ کوي کنه ان کنتم صادقین که چری تاسو رښتونی ولا يتمنونه ابدا دای بچرم تمناونه کی همیشه د پاره ابدن همیشه د پاره بما قدمت ایدیم په سبب داغه چې لګری لاسونو دی کافیه او شر جامی وغیرہ کې دي چې د ان خبر باندې فا نه داخليږي فانه کې کما فاچ ده کافیه او شر جامی کې تصریح ده چې د ان په دې خبر باندې فا چرم نه داخليږي او دلته فانه دې باندې فا داخله ده ها او دا د ان خبر ده فا په داخله ده نو دې کې جوابونه وړو مفسرینو کړی دي یا ایها الذین آمنو ندی اول ما قبل سر ربط دی بر د يهوديانو مزمتو اپاغی کې ډېر خرابې وي یو پکې دا هم وا چې د یوم السبت داغي د عبادت روز مقرر وا چې خالی پرز بدی عبادت کوي هغه د هفته پرز عبادت ونکو مکه الله تعالی فرمایي چې تاسو د پاره هم دغه د جمعې روز متعینه شوه عبادت خاص تاسو د پاره د جمعې ورځ ده بل ربط ادا دې چې ما قبل کې بیان د علماء غیر عاملینو چې عمل کوون کې علما نه وي او په دې کې بیان ترغیب فی العمل له خلاصه درو کو صدا چې روز د جمعې چې دا اگر روز د تبلیغ د قران ده پس په ټولو مسلمانانو باندې دا دي چې ټول دې پکې شریک شي او ټول دې سعیو کې په ذکر د الله تعالی کې چې هغه قران دی نو یا ایو الذین آمنو ایغ کسانو چا چې ایمان راوړې دي دانو دی له صلا کله چې आवाज وکړي شي د جمعې د پاره د مونږ د پاره می یوم الجمعه ته پورز د جمعې واسفسعوا الی ذکر الله نو پریګ دی تاسو ذکر فسعوا سعیو کوي تاسو ذکر د الله طرف تو ذر البیع وترک البیع بے پری دی او دین داړم بیا ځان دې کو دویم په دې کې اختلاف شته بهرحال چې د جمهور خبره راشي چې ټول فقها په متفق وي نو هغه دا دي چې بیا دوی مزان دي اسی د بعضو قول نوم بیا ځان صحابه دور کې چړم بیا ځان مشهورو شو صحابه بداسي په یو لاس پیسې غستې او په بل لاس به شی ور کولو نوم بیا ځان مشهورو شو نه لاس به رستو کو خو په متفقون علی چې دا خبره دا آیت محمول چې دا په دوی مزان کې دی بیا جمعې په ورځ هم بیا ځان نه پسم دنیای کارونه هغه بند شو صرف د جمعې تیارې دي شروع شي نور هر څه بند ذالکم خیر لکم دا بهتر تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کې چری تاسو پويږئ پیدا قضیت الصلاه پس کله چې وکړې شي مون ای ادیتم الصلاه نو فانتشروا فی الارض یا ګرځي فانتشروا کې امر استحبابي دی دا نه چې خامخا خوار شي روایتونه نقل کړي دي دا دا هغه وخت خبره ده چې د مونږ نه مخکې به خطبه نه وه خطبه به د مونږ نه پس وه دا هغه زمانه واقعه ده ابن کثیر رحمت الله علیه په روایت ډیر نقل کړي دي د مونږ نه مخکې پس به خطبه وه نو خطبه ته خلک ناس یو کس راغی وی چا وړ راوړي دي او کپڑے مپړي راوړي دي وای که څوک راځي نو چې ورکو ولا ټول خلکو غي لمنډې کړې په جمعات کې صرف دولس کسان پاتې شو نو دا آیاتونه الله نازل کړ پیغمبر علی السلام مخې ته دولس کسان پاتې شو نور خلک لړل نو دا آیاتونه نازل شو و اذا راو تجارتا او لهوا کله چوینی تجارتا سودا خرڅیدل دا سوره منافقون دا مدنی صورت ته پدې کې لس آیاتونه دي او یو لس آیاتونه او دو رکوګانی دي پکې یو رکو ده پکې بس ها جی یو ده کنه دوه دي دوه رکوګانی دي حاجی دا د سوره حج نه پس نازل شوه دی سوره منافقون او د سوره مجادله نه مخکې نازل شوه دی په حالت جمعي کې درش پیتم نمبر صورت ته د قران په حالت د نزول کې 104 نمبر صورت ته د نه پس لس صورتونه نازل شو 104 ما قبل سره ربط سره ما قبل کې بیان د فرایض د اهل علم بیان د فرایض د اهل علم دا غیر فرایض ذکر او په دې صورت کې بیان د فرایض اهل دوله بادشاهانو حکمرانانو دا غیر فرایض ذکر دی او د اهل ثروت د مالدار خلکو د فرایض هم ذکر دی دغه ما قبل کې دا و چې علما يهود چې دي دا غي ذکر او په دې کې بیان د منافقینو دی او د اکثر يهوديانو دی موضوع یې صدا د صورت فرائض د اهل دولت و ثروت چې اهل دولت یعنی اهل مملکت او د مالدار خلکو فرائض هغه په دې کې ذکر کړي لومبه رکو خلاصه صدا کچر انفاق فی سبیل الله نه کوي سره د استعداد نو پس نفاق براشی پس نفاق براشی او هغه سبب دا دا چې نو دا د نفاق سبب ګرځیدل دي چې خرج څوک نه کوي نو دا سبب د نفاق دی خلاصه د صورت چې دنو د الله په وحدانیت باندې بګه دلالت ته او بیا ورپسې د جهاد حکم دی چې دا جهاد تجارت اخروی دی اذا جاءك المنافقون شان نزول سره شان نزول بارک امام نسائی د غزوه تبوک هغه واقعې ذکر کړی دا ابن کثیر هم د غزوه مریسع واقعې ذکر کړی دا امام نسائی د غزوه تبوک او ابن کثیر د غزوه مریسع واقعا ذکر کړی دا هغه دا چې بنو مستلق سردار حارث ابن سر بن زرار حارث ابن زرار بعض وی ابن ابي زرار د حضور علیہ الصلات والسلام د خلاف د جنگ تیارې شروع کو هغه د جنگ تیارې کو نبی علیہ السلام ته پته ولګی بده په ډایرک حمله وکړه ډایرک حمله وکړه د مریسع په کوی باندې جنگ وشو او هغه ته شکست ملاوش مسلمانانو ته ډیر غنیمت ملاوش په دې جنگ کې ډیر منافق غنیمت د پاره شریک شو دغه موقع د مهاجرو په دغه موقع باندې د مهاجرو او د دغه انصار چې د انصارو لوګو نه جنگ راغی اغا بس خبره باندې لغونه په دغه کوي ولاړو سزړې زمانه د اوسه د خزرجا کیسه شروع کړي هغه کې لګلري لري لاړ یو بل څه پسې توري راويست نبی علی السلام ته پته ولګي دا جګړه ختمه کړه چونکه د مهاجرو د انصارو جګړه شو نو دا دغه چې و دا عبد الله ابن ابي ابن سلول د په انصارو کې حکم منافق خو ظاهرا خو د په انصارو کې نو د چې کله دغه جګړه تو قتل دا منافق چونو دو زر نازیبا خبرې وکړي دا وی وی دا وی دا مونږ ځان د پاره وی خرزان د پاره خپل سپی سار بکړي دي هغه سم من قلب کواله دي چې دا مونږ ځان د پاره سپی سار بکړي دي اوس دای مونږ سره جګړه کوي او چې څنګه وی مدینه ته واپس ورشونو دا ذلیل چي دي العیاذ بالله دا نبی علی السلام بزو باسم زدا غزه د اشراف او د خلکو نه او دا ذلیل راغله دی دی بزو با سمز دی عزتدار خلکو نه ملیا یاذ بالله دا خبره وکړه او ماشوم صحابي وسره خوا کې ولاړ او غوا اوریدا زید بن ارقم هغه پیغمبر علی السلام له خبر ورسو پیغمبر علی السلام دا عبد الله ابن ابي راو ته د قسم وکړ نماز په ذات د خدای قسم وی دې د گواه پیش کی حضرت زید ابن ارقم وی چې دومره ملامت شوم نبی علی السلام راته وی وی چې ته دا دروغ ولې وای په خلکو دروغ جوړې ګوره عزتدار سړی دی را باندې بی عزت کو نو خپل ترم راته غوسه او ټول خلک راته غوسه او ما ته ما پورې هر چانیر نه غراته قتل چې ته سوچ نه کې خبره کې ان وې ډیر زیات ملامت او ما وی چې خدای پاک وی په ټول سفر کې خپل سورلی چې مو دا مې نبی علی السلام سره داسې نږدې کړه غوږ به مې کې خو چې وحي خو نه در روانه ځکه چې زه کو رښتونه ماشوم نابالغ ماشوم چې زه خو یم رښتونه الله بقا مخا خبر را لې وای بیا مې اس پنځ دې کړه غوږ به مې کې خو د نبی علی السلام راته پستر ګسترګو کې قتل وای ما به سترګو کې داسې قتل چې کله به وحی راځي وای اچانک نبی علی السلام ما باندې لاس کې خدمات وی چې راشه ستا بارک وحی نازل شو قران کې الله وای چې اذا جاءك المنافقون کله چې تاسو سره منافقان راشي قالو نشهد انك لرسول الله اغي وای چې مونږه گواہی کوو چې ته د الله رسول